ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو! په هلمند کې د اشغالګرو ځواکونو او داخلي ګوډاګیانو په ضد کارنده بریدونو زور اخیستی. هلمند د شدیدو جګړو له امله په مطبوعاتو کې یو خبرساز ولایت دی. د هلمند ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې مجاهدینو د دښمن په مرکزونو ګڼ بریدونه پیل کړي دي. د خانشین ولسوالۍ له بشپړې فتحې وروسته مجاهدینو د ګرمسیر، نادعلي، ناوې او مرجې په ولسوالیو کې عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې یې ګڼې سیمې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر واک لاندې راغلې او ګڼ شمېر پوځي موټران او شوبلې، سپکې او درنې وسلې غنیمت شوې. تېره ورځ یوازې په نادعلي ولسوالۍ کې د دښمن شپږ څلوېښت تنه مسلح عسکر له خپلو ټولو مهماتو سره له مجاهدینو سره یوځای شول. دغه راز په مرجه کې له پرون راهیسې یوولس پوستې فتح شوي او ګڼ نظامي وسایل غنیمت شوي دي او د کابل ادارې لسګونو عسکرو ته مرژوب لا اوښتې ده. د کابل ادارې چارواکو د خپل شکست د پټولو او مورال پرېوتو عسکرو د خوښۍ په موخه نن د اسلامي امارت له لوري د هلمند د والي الحاج ملا عبدالمنان اخوند د شهادت بې بنیاده اوازه خپره کړه. موږ په هلمند کې د مجاهدینو پوځي پرمختګ ته په کتو او د هلمند د والي الحاج ملا عبدالمنان اخوند د شهادت د دروغجنې اوازې په هکله د هلمند له والي او جهادي مسؤل الحاج محترم ملا عبدالمنان اخوند سره مفصله مرکه کړې ده چې اورېدلو ته یې ستاسې پام راګرځوو. الحمدلله د هلمند په ولایت کې تقریبا موږ پلان شوې جګړه شروع کړې ده تقریبا اوس یې نن څلورم تاریخ شاوخوا چې په درو څلورو طرفو کې لکه نادعلي ولسوالي مرجع ولسوالي د ناوې بازې طرفونه ګرمسېرو او په خانشین ولسوالۍ کې ډېرې غټې ملکې فتح شوې دي، غټې قرارګاوې وو، غټې ساحې. والي صاحب په هلمند کې د ګرمسیر په مهمه او ستراتیژیکه ولسوالۍ او همداراز د نادعلي په ولسوالۍ کې چې د کابل رژیم د قوت نقطې بلل کیږي له هغه ځایه د جګړو او پرمختګونو راپورونه ورکول شوي دي اوس هلته د جګړې وضعیت څرنګه دی رسنۍ د دښمن له خولې راپورونه نشر کوي چې د هلمند په جګړو کې مجاهدینو ته زیات ځاني زیان اوښتی د دښمن دغه ادعا څومره حقیقت لري او تیر شپه په نادعلي کې هوایي بریدونه هم تر سره شوي که په دې اړه معلومات راکړئ ولس پورې به زخمیان لرو او د جنګ په میدان کې به انشاءالله العزیز پرون ټوله ورځ د مرجې په ولسوالۍ کې جنګ و چې ډېرې غټې موسیقې ځینې فتحه شولې په دې کې موږ خاصه پام وړ تلفات هم نه لرو دوه مجاهدین مو شهیدان شوي دي یو څلور پنځه به زخمیان شوي دا چې په نادالي ولسوالۍ کې ټوله ورځ جګړه روانه وه چې تر سید آباد علاقه چې دلته به د هزارګانو یو بازار ورته وایي چې هغه تر ولسوالۍ ډېر راتېر شوی د مرجې طرف ته په دغه موسیقه کې جګړه روانه وه تر بازیګره پورې مجاهدین تر هغه ځایه پورې چې دا عسکر د جګړې په جریان کې د جګړې د فشار له امله تسلیم شوي او که د یو خاص ارتباط له مخې والی صاحب محترم تاسو خپل د جګړې په ډګر کې یاست او وضعیت له نږدې څارئ په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په مختلفو ولسوالیو کې او د دشمن د قوت په ساحو کې د مجاهدینو عملیاتو او فتوحاتو وښودل چې مجاهدین د الله په فضل د ولایت په هر ساحه کې چې وغواړي عملیات تر سره کولای شي او سیمې نیولای شي او اوسنی معلومات دا دي چې مجاهدین د مرکز لشکرګاه په مربوطو ساحو کې ځای پر ځای دي خو له دې سره سره د رژیم چارواکي دا خبره تکراروي چې که طالبان د ولسوالیو مرکزونه وهم نیسي خو د ولایت د مرکز نیولو توان نه لري په دې اړه ستاسو نظر څه دی آیا رښتیا هم مجاهدین په مرکز د برید جوګه نه دي او که د یو منظم پلان انتظار کوي څه مو د وړاندې د امریکا پوځي چارواکو اعلان وکړ چې افغانستان ته به نور تازه عسكر لیږي همدارس د اشغالګرو هوایی ځواک ته اجازه ورکړل شو چې په مجاهدینو باندې هوایي بریدونو ته دوام ورکړي د اشغالګرو ځواکونو دا ډول اعلانونه به د مجاهدینو په مورال باندې څومره منفي اغیزه وکړي او د مجاهدینو عملیات به څومره ورسره کمزوري شي بله والي صاحب په دې وروستیو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډنفرد افغانستان ته نا اعلان شوی سفر درلود هغه مهال په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې د طالبانو مقاومت او حمله کمزوري شوې دي او د مخامخ او جبهي جګړې توان له لاسه ورکړي د نوموړي دا ادعا تر کومه حد حقیقت لري بله والي صاحب زما ورستۍ پښتنه دا ده دشمن د خپل عادت لمخې هر وخت چې په کوم محاذ کې له شکست او ماتې سره مخ شوي دي دوی د خپل مورال بایللو عسکرو د روحیې د وچتولو لپاره د اسلامي امارت د لوړپړو شخصیتونو او همدارز د پوځي قومندانانو د شهادت اوازې خبروي نن پر رسنیو کې ستاسو د شهادت خبرونه خبره شول د ازادۍ راډیو په سهارنۍ خپرونه کې ګرمه موضوع همدا و چې په هلمند کې د اسلامي امارت پیاوړی قومندان او جهادي شخصیت الحاج ملا عبدالمنان اخوند په هوایي برید کې په نښه شوی او په شهادت رسېدلی د دښمن د دا ډول بې اساسه اوازو په اړه ستاسو نظر څه دی؟ والي صاحب دا چې د جګړې په ډګر کې یاست او له نورو زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړ او زموږ پوښتنو ته مو ځواب ووایه کور مو ودان